وایي چې په شپې لای کې ففزعه نو مړ بشي مړ بشي من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله الا من شاء الله کې خبره ده من الملائکه المقربین والحور والحضنه دا دا پاتې کیږي نو لغه به وای دا څورته چې دا ملائکه مقرب دا حوري څوک پاتې دي عزرائیل او جبرائیل به وای ما تا پات نو دای ته الله وای تاسو مرشي دای به مرشي حر المانان هغه به مرشي نو بیا به الله وای پاسې پابس دي الا ماشاء الله یو هغه ذات په پاتې کې غو وعده ده ده ويبقى وجه ربك ذل جلال والاكرام یو ذات ربي په پاتې شي نو تمام زیروع زیروع خو حوری دی غلمانان دی ملائکی دی مقرب غیر مقرب ټول به ختمیږي الا ماشاء الله ذات ربي مستثنا ده یو ذات ربي و پاتې شي نور به ختميږي دغه به ختميږي هغه ولي الله وعده ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام هغه يا صادقه كل شيء هالك الا وجو مگر ذات ربي كل شيء حالم چې کدا ټول راز کړه الا وجو مگر ذات ربي هغه پاتې شي كل شيء حالك الا وجو غور سره ولي کې نو تاسو پته ولګي ښا سورته قصص له واقعات قیا هغه دي تاسو صرف وکړي دا تیر شوی دی یو نیم په ګټه کې بدل راځي نو دا ټول تیر شوی دی وخت کې دی صرف ها د دې صورت ربط ما قبل سره سره وان اتلو القران سره ربط ته وان اتلو امرت امر راته شوی دی حقانیت د قران دی اثبات رسالت دی او دلته کې حقانیت د قران تلګا یاد الكتاب المبین تتلو علیکا کې اثبات رسالت ته نو دلته حقانیت د قران په اخر کې او په ابتدا د صورت کې حقانیت د قران او اثبات د رسالت په دې دوه سره مربوط ته دا صورت ښه دا مربوط ته پاره کې توحید رسالت تخفیف بشارت هغه ور تخفیف بشارت ور سره خود ده او تسلی ورکړه الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې او په دې صورت نمل کې ورته وی چې کافران منکرین دي لیکن ته صبر کوا په مقابله د ضرر دی کې او په لار د الله تعالی کې دی بتا ته ضرر رسي لیکن طالب الله طاقت درکې ته په دې باندې بیا راځي دا مؤمنان له الله طاقت ورکي الله تعالی ولا طاقت ورکي ظلم ته الله ګوري ګوري الله دې مخلوق دې ظلم ته والله دې له صابر ذات ته خوري کې به الله اس کې ولا ورکه بدل پته الله واخلي بسم الله شروع کوم په نوم د الله بسم الله الغافل عما تعملون جتاسو فقل الحمد لله صفات كامله الله لره وبخي تاسو آیاتونه فتعرفونا هو په جنې په اسمان مکه کې اسمان مکه کې آیاتونه په بدر کې آیاتونه رحمان دې په ذکر د قصص د انبیاء علیهم السلام دا قصې را تکي چې دا قوم عبرت والی سبق واخلي رح الرحیم فيه على من اعتبر بقصته رحیم دې پاجا دې قصونه عبرت واغست یو خاطی ورته وکی دي نه عبرت مطلب د قران عبرت دی عبرت واخله دغه عمل نه ځان وساته چې دا کوم قومونو کړي دي هغه راضي درته او د پیغمبر کوم پیغمبرانو چې صبر کړي دي دعوت ور کړي دي جنگونه کړي دي پاک قبانه عمل وکړه تواسیم میم الله عالم دې په مراد پر سره لینا توی رمز سده توامسات الجهل لرګون کې د جهل له قران وایا جهل ورنه درشي سین سریعه الازاله زائل کون کې د عذرونو دی قران دی چې وی عذر دی ختم شخانه تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب مبین دي توصیف د کتاب په مبین سره وشنو بزګي نقلی دلیل د دې نه شروع ندلو علیک رسول پاک ته وی د لولم پتا باندې من نبأ موسی د قصې د موسی علی السلام نه د خبر د خبر د موسی علی السلام نه د فرعون نه بالحق بالخبر الحق بالقصص الحق متلبسا بالحق لقوم يؤمنون د پاره دا قوم چې ایمان راړي وګوره موسی عليه السلام درويش او فرعون د دنیا بادشاه وګوره انجام یې څه شو ان فرعون قد در فرعون علا فی الارض علو کړو پس ما کې وجعل اهل اگر ذول اهل مصر وارثان فی الملک په ملک کې لاتمام الامامه فی الدین د وجه د اتمام د امامت نه په دین کې دی وځ په دین کې پېښوا کوم پنځه سره انبیا د بنی اسرائیل نه راغلي دي د دې لپاره ونمکن لهم طاقت ورکم دی لره استوګن کوم دی فل ارض طاقت ورکم استوګن کوم فل ارض پدمګه د مصر کې ونوریا فرعون او خیم دی فرعون سر کو دیتا ځخه دا وړو کې لړ او هغه یومنته اسوند کې کولاو کو پای کې د سوار د سمس پمای دا سوار د سمس پمای په کې پراته دا هغه ګوته داسې جوا دا ګوته یا دا ګوته داسې جولا نو قالت امراه فرعون فرعون وی دا وړو کې نه چرتا اجړه پستا سوق دي دا خو زما ستا بچي دي تاسو څه وایي لا تقتلو ونه وایي د لورو په لورو په درکې مونږ ته باوي وو کافر چې خله په دواو کې بیا خپل کول شي دا دا دا علی ونه وایي نه دلرا هغه وی وی وایي سوار په معنا وګرځیدو زړه د مور د موسی علی السلام فارغا ناسيا للوحي هیر وحي ویروا هغه ان راته الیک هغه وحي رشیوا ان شاء الله لکادت قریب ولتبدی بی چې ظاهر ظاهر واله کړو به په دمان ښکارا والک بان ابنها چې ویل وجدا غو ما زوی دی لولا الربتنا کچر ما ربط حفظ نو راوته حفاظت محکم والے په صبر سره على قلبها پسرد دی باندې لتكون من المؤمنين دفاره چې د مؤمنانو هو عديد الله تعالی فقالت اويدي مور د موسی عليه السلام لاخته خور د موسی مریم بنت عمران ته وي مریم نومه قصوی چې د وګور دې دریا کې نو طلب کو تبتعي اثره طلب کو اثر دی رس ور پسې رو روزا تبتغي اثر او څه مطلب روح روح ورته ګور لري نه ښه چې صندوق کم په لړ فبو صورت دې قتل به په تسر عن جنوب د لړنا مکانا بعید عن جنوب د جنابت نه نه قتل وي مکان بعید د مکان بعید نه وهم لا يشعرون ادي نقول ان ترقبوا چې دا د انتظار کې ګوري ورته نو الته هو لاړه نه يرته لاړه صندوق نه ته ور برابر شه الله برابرونو برابر شه نو هغه چې مونږ ته راوي واسو خو دې ولا راو غوښتي الله پای ور و ما شوم نه چې تا ورول کله غردېدل د لګي د مرشي علي نو الله تعالی وي وحرمنا عليه المراجع حرام مې په دې موسی عليه السلام المراجع پیدا غل خذو پیدا خذو ورکون کو د پيو اخذ چې پي ورکې کنه هغه بل وړو کې د ماشوم لا هغه مې په حرام کړ ولې مې حرام کړ اي مسسديا چې دې مسکی سینه دا غي من قبل په خوا د مور درات لونه په خوا د مور درات لونه دا خري په یو کافر هغه موسی عليه السلام سکل او جاي ورته دي کو د مت نه خلاړو لا وجه خپل بیت نه اړول د خري پیسو سکي کافر خو د خري نه لاندې دي من قبل فخوا درات لو د مور نه فقالت دا خور لړه هغه خذو کې وی دې خمړيږي هغه وی دې مړيږي وی فقالت وی هل ادلکم ادلالتکم تاز علی اهل بیت فاهل دې وکور علی امراه من اهل بیت په یو خدمان د اهل دیو بیت نه یکفلون او چې کفاله به کوي دلرا لکم تاسو د پاره د دې ذمہواری به اخلي تاسو د پاره هم لهم نافع او غکور والا به د فاضله خیر خوای کوونکی پر نجو هغه وی ولا بو داسې مړیږي که ژوند دیش فاتش هغه نه ساوته څنګه بولا بانګ مازیګر شو ما دیګر شو انو فرددنا واپس می بوته لره الی بیت امي کور د مورتا خور خپل بوتلو کې تقرع خور ذول خورو ابوتم خور پغې کې غسته وروري هغه بوته مور لا مور له بوته سوره خوشاله شو کې چې تبه نو مور له براته چې راته به فرعون کړه لوی د بوی دوباش خدمت کپڑے جامې اور څه بادشاہ زوی وکنا یو قسم لوی تر فرق وو و چې تر فرق وو دا نه انو رات ولما بلغ شدو واستوى تكمل عقله صدر د بادشاہ ځای ته وای خار تراته و دخل المدینه ته داخل ش مدینه د مصر ته د صدر نه صدر نه صدر به مخ کې وای د صدر نه راته مدینه د خار ته الا حين غفله په وخت غرمه کې غفلت قیلوله کې غفلت غرمه مونږ ورته من اهل عاد ال خلق دو فوجد فی اوی منت پدا غلار کې رجلین دو تنسری یقتتلان چې جګړه کوله یتنازعان هاذا دا یو چې من عدو من شیعته د قوم د موسی علی السلام نو هاذا دا یو من شیعته د قوم د موسی علی السلام نو په دین دا او بنی اسرائیلیو نو په د باندې مدد واجب دی وهذا دا بل سرکو دی فرعونی من عدوه د دشمن دنو راقبتیو فاستغاثه الذي استغاثه وک فریاد وک هغه بنی اسرائیلی الذي اغ من شيعته چې د قوم د موسی عليه السلام نو على الذي باغ فرعوني باندې من عدوي چې د دشمن د نه نه ان ورته ویل کدا سکه وی یو د خر پندي ورته وی دا اوسه لنګر خانه ته هغه وی دا د وړېشم دا د بندر وړو دی دا د وړېشم هغه ورته د سپایي په عربو کې ډېر لوی زور دی خو چې داسې کې تمام گاډي ولاړی خانه اجي داسي بیا باندې نه جتلې خان نو ډیر زور دی نو او چې داسي کړ کنه موسی عليه السلام ته وی چپ شګوره پتا یې وړو ایس یې په ما یې وړي یا موسی عليه السلام ورته راويست شه دا ادب د پاره خو چرته ادب یلتا ډب یلتا ادبي نو یو څوک ولا ورکوم فوکذو وکذا دی ته وای وکذو سپیړه دی ته وای ښا وکذو څوک ورک موسی علی السلام فوکذو موسی نو څوک ورکاږي فرعونی له موسی اسپایلا فقضوا علی الموت هغه سا کو نه کینی ولیو څوک ورک ساته وته څوک ورک څوک سره سا وته هغه څوک کنه ا د پلک نه سیواو پیغمبر په خپل طاقت نه پويږي ښا هغه کم څوک او یو څوک ورته هغه نار ته ورلاړو قال وی وی او هو دا سر کو دي خمرش في هذا من عمل الشيطان لا قتل لدن عمل الشيطان نو ودي شيطان خوشالي کې نو ذکر وي چې دا عمل الشيطان نو ښه ذکر دا قتل لدن دا د تقدیر ربی نه او د عمل د شیطان ولې وی شیطان په دې خوشاله دي دا هم تقدیر ربی وو ولې کدا قتل نه کوي نو موسی عليه السلام ولې کړی نه نوځي مدین ته نشیتلې دې کې خو چلو لوی انه دا شیطان عدو دشمن دې مذل گمراه کون کې دې مبین کار دې دشمنی ده قال وی وی موسی علیہ السلام رب ای رب انی اغور سره دا غین قبطی او کافر بیا وی رب انی ظلمت ما ذاته لک فنص بالماندی فاغفر لي ما پټو ساتي فغفر له انو بخنه مې وکدتا قتل خطا وکنه نشبي عمدو قتل خطا وسوک سوک دیږي چې امر شو انو هغه امر شو لرګو دی ډیوټي وجه چا بدا وړي یستترغو چې فریاد کو دا غبل فی سپایین فرعونینا انو وی وګوره دې په ما باندې دا باندې پاندوړي قال له ویلت موسی علیہ السلام انك لغوی مبین پدې زړه ته گمراه اجګړې کې انکه احکارا ګمراه دا پروندي جګړه کوله نن دي جګړه کوله نور ورته سونی وی کوله غوی مبین وی ورته ته ګمراه یو جګړه کوونکی وی هغه وی خدایا کمال سکرا گئی زما به کمال دي هغه وی یریدو ا مسلمانو یریدو فلما اراد يركشي اراده موسى موسى عليه السلام ان يبتش بالذي چې حمله کی په فرعونی باندې هو عدو له ما چې دشمنو دې دواړو قالوي هغه بني اسرائيلي يا موسى اي موسى تريد ته اراده لري ان تقتلني چې ما قتل کې کما قتلت نفسك لګي تا قتل کې او نفس بالامس پرون بالامس پرون تا سره پرون وجل ما هم داسې وای نه هغه باندې ير راځه سکه غو لیدل او کنه چرته مالک په ګوته دا راکړ زمم تبایم پته ولګي هغه سپایته او هو یا پرون خو دوجل نه فرعون ته خبر لړجی ا پرون سپای دا غل سپای حکم دا وسړې پکې وای سړې وای دی وی انو قتلت نفسا بان تريد اراده لري الا ان تكون جبارا مگر یہ سرکش متکبر فی الارض پزما کې وما تريد اراده لري ان تكون من المصلحين چې شي د مسلمانانو د چټي هغه کیسه وا چټي په سليمان عليه السلام ډیر دغه وکړ خپل عزیز ورپسې پریدا نو بل چته ورپسې پرې خو نه غیر او واسخه خپل لاس نه مسلمانان د خپل لاس نه وال خرقه موسی علی السلام ته خپل بنی اسرائیل وی وو هو نو کدا نه وای نو الته بیا مصر ته دغه ته نشیدل مدین ته حکمت ربی وجاء رجل راغی او سره الته فرعون ته خبر ورسید دا تا چې کړی چې لوی دوه جلې پرونه پرونه سپای دی وجل دی هغه ویلې قتل کوي هغه څه د پلار دی او د مور دی او په قتل کوي انو او یو سړی راغی یو مؤمن دا مؤمن واقعي کتاب بیا راځي د دې حزقیل او شمعون او سمعان مونږونو کې خلاف ده وجاء رجل كامل راغي وسره كامل مؤمن خا رجل کې كامل مؤمن تا عزقیل یا شمعون یا سمعا اقص من اقص المدینه ته میان د مدینه نه یسعا په شتابه سر راځي په دو دو پرې میان میان راغې وې په میان میان راغې لار روان نه غرانه په دې لار کوتو کوتو راغې قال راغې موسی علیہ السلام یا موسی ان الملأ سرداران یا تمیرون بک مشوره کړې پتا باندې لیقتلوک چې قتل کی تعالی حکم یو کو فخرج وذ من حدود ولایتهم د حدود د حکومت ته دینه انک انی لک تعالی من النافعین لنسیت کون کنه موزه وزه خپې وافه فخرج منها بسر بسامان موسی علیہ السلام اوته لا وترف دلته کې به وسړې چې ته مرګ هو کنه ان تو تعالی ته بلار خود خېل وتا دا تل دی شپږو ملي شپږو ملي تو تعالی په دې میان باندې تمنعان مواشيهما تزودان سمانه من کول ګډه خپلې هغه وو ته زور کوي ګډه خلاصم ګرمي هغه وو ته زور کوي تګي شي وي غرمه وا کنه او وو ته زور کوي هغه من کوي نو موسی عليه السلام ورته تدکی لاندې دمه کولا نو دای تماشا کولې خلکو بور کولې هغه دا جنګې لګیاله دا من کوي موسی عليه السلام ورته وایو قال تاوی غدوارو لا نسخی من نوبو کو حتا یو سر الرع چې واپس لرشي شپن کی دا ټول شپن کی واپس لرشي منګه ال وبو کو سکتا دا سکتا د غم د وجنا زمون سوچته دی نه رو رو نشته دی بل سوک نشته دی و ابونا شیخ کبیر او پلار زمونږ بوډا دی کبیر فی العلم ډیر لوی عالم دی پلار می او هغه بوډا دی اره خو دې دون دې از موږ بل څوک شته نه وی خا د دې وجه نه وی او نو یې راړی نو دالته یو بل کو یو باندې ګټه پرتا و ګټه ذاتي ونی ته لا په لړا شو او کوی نه ولا وبو اچولې ګړو ته شاب او شاب بوکلی تر خپلې او راو با تر راو با ګړې ټولې وبکر مړی یا غي ته ویل شي وګنی سود در کوم څنګه معلوم زر شي ګورې هغه کې وبا پټ شوی وږي جوړ زر له شل بو کې راو وته هغه سم بو کا تاسو راو وته لکه په ګوت باندې چاړي وږي هغه وبي ولا لم لو دغه ولا وبکدا ورته وي دې ته د ګړو کندک ورته وي الی مات من خیر طعام نه فقیر محتاجم طعام ته محتاجم اوګه شوی دغه راز هغه راز مزل کړی دی شپې مزل کړی دی دا راز مزل وکړ شپې پکې والدا وایي دغه دی غاړي چې شپه پکې راغلی وکنه نو دا غاړي مشوره لکنه دینه معلومي دا غینه به معلومي دلته شپه دا شپه به سنه معلومي دا غی راتلونه یل تر راتل نو شپه ویوال کې دغه عالم چې تاسو دمو کوي ځان ګرم کوي په ور دل راړم هغه نه معلومي خدا دا به هغه نه معلومي انو قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير محتاج نو دې دواړو جنکو اله ګډې ډېر په خوشاله بوت لیکور تا وختي لړې وختي د خپل ټیم نه ډېر مخکې لړې او ساروی ماړو ګډې خدان خود مړې فجات احداهما راجي او دې دواړو جنکو نه د شعیب علی السلام دولوړوي غيوراله تمشي جراتله على استحياء په حیا سره علا په معنا د بل بیکا باستحیا په شرم په حیا سره راتله ډیر ځان پټ کړو حیا نا کوا قالت وی ان ابي بلار زما يدعوك بني تعالی را ليجزيك چې جزاء در کی تا ته اجر ما سقيت لنا اجر دا غجتا وبکړې مونږ لرا هغه ورته ما خو په مزدورې نه دی وبکړي ما خو خدای له پاره وبکړي فلما جاءو ارکا چراغ دے شعیب علیہ السلام تخ موسی علیہ السلام راغ موسی علیہ داوود تخ وقص علیہ القصص او بیان ورتو کو وقص بیان کو فذی شعیب علیہ السلام معنی القصص قصه چې زجی ذات راغله ذات چل شوی دا ټول قصه ورته وکړه وجه او دا نبی چې دا پیغمبر دی وجه قصه ورته ټول وکړه خو بس ځان سره مزدور کا استاجره اجیر ونیسه مزدور ونیسه دلرا ان خیره بهتر من دا غچان استاجرتا چې تی مزدور نیسی القوی قوی دی والامین امین دی هغه لوري وای امین دی او قوی دی قوی پس کې معلوم شوه وشي خپل مقام پیژنه ایته وی رستو ده وشي نه غیر رستو را لیرا چې ستا باندې زما نظر پتا نه پریودي یو بل ستا مقام رستو ده اخرهن من حيث اخرهن الله الله وی رستو کې خدای دا غدا نه چې الله رستو پیدا کړی دي ادم علی السلام یې ول پیدا کړ خدای رستو پیدا کړه نو رستو یې ساتي اوس انګریزیان مخ کې ساتي اول واغه مخ کې دا اجرا والا مخکې کیږي ښه دی والا مخکې کیږي ته مخکې کوي ته مخکې دوره به اختیار دي ښه دا کافر راځي کې مسلمان وي روزه شه مسلمان به مخکې کیږي ټیک ته ضرورت ته پاره تم پلی شي هغه هم پلی شي خو نه قانون به شریعت مرعي ساتي یا ان استاجرت القوی الامین قوی دی او امین دی قال وی شعیب علیہ السلام انی اريد ذی اراده لرم ان انکحک چې په نکاح کوم تا د احدب نتیاتین یو د دې لونونه چې دا دوه دي یو د دې دوه لونونه چې دا دوه دي په دې شرط علا په دې شرط ان تاجرنی چې ته مزدوری کې زما 80 حجت اتکالا فین اتممت عشرا کتا تام کې لطف من عندك لا استاد جانب نه دي استاد جانب نه دي خلاص اته کاله زما د غاړې نه دی نو مطلب دا دی مثلا 100 روپۍ میاش وا ها نو د کال سور شوي نو دا تو کال سور شوي دای مہر شو دغه پیر اسه کو څوک مزدوري نه کوي پیسې ورګي کنه نو مزدوري دا دای ول په مزدورای کې هغه مزدوري ولا مہر کوخه رسول پاک وی موسی علی السلام اته کال تیر کو په عفت نفس کې من الصالحين بالوعد فوعدي ترى الوعد بزما بالکل وی قال موسی علیہ السلام ذالک بینی دا شرط فما بين زما کې و بینک فما بين ذات ايما الاجلس كم یو د دوه نیټونه لس او اتری قدویتو اتممت ما تام کړ فلا عدوان نشته تجاوز علی په ما باندې والله على ما نقول وکیل الله پاک جواب وکیل له فلما قضى موسى الاجل ارکاج پورا کتام ک موسی علیہ السلام الاجل اجل سمرا لس اجل لس قران چې اجل وای نو صرف کیږي ستا کامل تا اجلا کاملا نو لس کنه لس کال تیر کړ انو او بچی وشو صار بآله روا شفال قل سرا انا طويل من جانب التور نارا وجانب دکوی تور کې نارا اور قال بی بیان بی بی ور سرا څه خدمتګار نور بلا بتر ور سره وکنه بی ام کوسو ایثار شي ام کوسو راړه بی بی وا زامن نور خدمتګار انی آنست نارا ما ولید اور لعلی د پار دی آتیکم جرات لکم تاسو من عاد دی اورنا بخبر په خبر د مخبر لا برات سمکی او جذوه یا یو شغله او جذوه یو لید اور جذو شغله ورته وو من النار د اورنا لید د اور لعلکم تسلون د پار تاسو دفقې پای باندې ګرم ګرم شي د پاره چې ګرم شي تاسو یخني دفقې پای باندې نشپا پا کرالا فلما اتا هر کا چې راغ موسی علیہ السلام نو دی आवाज ورته من شات الواد الايمن د طرف داغه بیابان د وادی د ایمن موسی علیہ السلام فی البقعه المبارکه غزمه مبارکه کې مبارکه بالماء والشجر من الشجره دونه دونه نخا اواز ورته وجه د ونی نه ان بان په دې شان سره یا موسی انی انا الله ذا الله بتک سپین من غیر سوء بی د توروالی نه د عیب نه د نقصان نه تک سپین براوزی داسې و دا نور نور براوزی دا ودمم الیک زمک ځان ته جناحک من الرهب د خوفنا چې ویریږي خلق یا تو یری دي نو ځان ته بیا داسې کا بیا بلاسي چې داسې کې نور به چې داسې کې لاس عجیب معجزه وکنه شپه به ورته راس کړه دی ګور ډیر لوی او درامی توپ کې وسو قال وی موسی علی رب ای رب انی قتلت منهم ما قتل کړه دین نفس فاخاف ذریګ من یقتلونی چې قتل کی ما په بدل لاوي کې واخیر ورما هارون علی السلام او افصح او فصیح مني زمانہ لسانا پجوا ګور فصیح ویقا ګور فصاحت موسی علی السلام لکمو ادا هارون علی السلام لک سیواو لقنت پکې نو بعد لقنت تا پر رور باندې ځه ګور دا رور د رور سره شاه مضبوطی خانه قران وای پښتو کې ځکه خلک وای ضروري مونږ یو ابلا به ماته شو شنو سد عدلک محکم کوم شاد تابع حقیقه پر اور سره ونجعل لكما اگر زوم تاسو دوار له سلطانا غلبا طاقت غلبا فلا يصلون اليكم ان برسيده فرعون تاسو دواړو ته تاسو دواړو ته نشي رسیدي په آیاتنا اذهب بآیاتنا لا شي په دې نشانو معجزو سره انتما تاسو دواړو ومن تبعكما هغه چې تابع شي تاسو د دواړو الغالب هغه به ضروري غالب وي هغه به ضروري نو چې دلته نه سوال وکړو نو الله موسی عليه السلام هغه علم ول الله ورک باطینی ورته وی را روان دي ګوري او امور ته وی موري وی او هغه خوشاله شو انو وی چې زما مرګر ته پیدا شي فلما جاء موسی بیااتنا هر کا چراغ موسی علیہ السلام پایاتونه زما سره معجزو سره بینات واضح قالو وی دی فرعونانو ام وزیرانو او فرعون ما هذا نه دا الا سحر مفتر مگر سحر دې ځان نه جوړ کړی شوی دا ساحر دی وی ما سمعنا وما سمعنا او موږ نه دی اوریدل به هذا پدی سره فی آبائنا الاولین فپلارانو پخوانو کې مون خدا نه دی اوریدلی دا آیاتونه مونږ نه دی دا ساحر دی پیغمبر نه دا دی چې مونږ ته وای دا ومنه دا ومنه قال موسی و موسی قال وی موسی علیہ السلام ربي اعلم رب زما عالم دې بمن فاجا جاء بالهدى جرات لګړې په هدایت سره بالرساله والتوحید من عنده د جانب د الله تعالی نه ومن عالم دې من فاجا ما تكون له عاقبت دوا چې وی د پاره دا عاقبت د دار محموده دار محموده بوای انه شان لا يفلح الظالمون برینمو ظالمان برینمو ظالمان نسوک وی چې موسی علی السلام راغې نو د خډیر په دغه کې او کبر کې او تکبر کې نو بیا وو نو سو میاشتې پس بعضی وی په دې کې میاش لګې دې دا بعضی وی شپږ میاشتې بعضی وی کال مختلف روایت کې خطا اشاره کو نو بیا فرعون له چرته تللی چې هغه داسې وسر کړي د خدای دعوا کوله نو بیا ورسید ورته ورته وی تا تر خبره کوم وی را دي چې خبرو کا مخکې کته لګ نو جوړ لا نو چې لاړ نو وقال فرعون وی فرعون یا هامان اے هامان یا ایو فقال وی فرعون یا ایو الملأ اے سردارانو ما علمت لكم ذنبی جنم تاسو لمن الہ الہ خدای غیری غیر خپل ځان نه زه خپل خدای نه وینم ما ته خو نه معلوم سیدنا موسی علیہ السلام لګیا دی دغه یو دی نو ما علمت لكم من اله غیری تاسو ته معلوم دی غوی نجی نجی هغه ټول نجی وایو نجی مونږ ته نه معلوم انو بذکه نستاسو د تسلی د پاره ګور آرامي دي ښا په الف لام او آرامي فرعون په الف لام آرامي د خلق له خیال لري ځکه خو شو نو خیال لري قال فاوقد لي يا هامان جوړک اور بل کمال يا هامان فاوقد لي اور بل کا يا هامان اے امانه حالت وی نه په خټه باندې وای غرضی په خټه اور لګی ښا غرضی په خټه اور لګی دا خټه باندې اور نه لګی طالبانو فاوقد لي اور بل کمال یا مان علی توین په خخت باندې خخت جوړه کا بټای جوړه کا بټای له خخت جوړه کا خخت برابر کا خخت ته اور ورکا بر باندې یو مونږ لاړه مونږه جوړه کوم په بر ازازا لعلی اطلع د پاره چې او خېجم الی الی موسی او خېجم خدای د موسی علی السلام ته وانظر او وګورم اته پوسکم د موسی علی السلام د خدای نه چې دې تار علی ګلې کې په خپل راغله ده دور راوی دې خلق له خیال ولګي تاریاق از عراق اورده شود مارګ دیده مرده شود خوشي تاریخ په عراق نه راځي مار خړلې با لغی غسي دا د خلکو له دوکور دا د سپمای مسله دی هغه لو خطر چرته خطر د خرد امنو هاي کته نشي ګرځي تاسو وايي برو خطر سلطنه طالبانو لاس کې لګه د ګډو پراته دي خوشي سلطنه طالبانو لاس کې اوس پراته دي لګه د ګډو هغه دلته نه شکلا دی دی وي ثم يتواتر ما درته دا ټول دروغ دي نو مولایانو مغه دروغ منل امیانو خو خود منی مولایانو منل امنګ نه منو ها زید قیامت پورې نه منو نه افلارم نشي قته دا یاد ساتي نه دی جیت قته شي نه دی راکټ قته شي الله ته چیلنج ورکړي فلیرتقو فی الاسباب او کې یې په اسبابو کې دا اسباب دي کنه دې دې ور خو دې وکړي د شیخه هدایت دی او دوکه ده چې کافران دور اپ دروغ پرشتیا وبانه بدل کی دا محکمی دي دروغ پرشتیا کوي دا خدای ته هغه خلق دی امیر یاد دی په اختیار کې ده چې څو خل خوري خوري مسلمانانه ته خان دی ګوري قران نه خبر نه نو زه تا قسم وخوړ چې زه به بره خېجم اسمان ته وای شوي نو فی الحال حادثه د کفاره د قسم ورکا ته نشه خته ښه فقها دا وای فقها ته هم ګورې کنه دا په دروغ جن رامن دي خلک دوکه دا زمونږ هم دروغ جن دي هغه هم دروغ جن دا فرعون والم دروغ جن دا نو سړي فاخذناه من سدل رب فرعون لر وجنود لقر دل رب ونبذناهم ام غردو دل رب في اليم په دریاب کې خدای پاک دلته قصه لاند کړه فانظر هو كيف كان عاقبه المكذبين سرنګ عاقبت المكذبين نو د دومره بنگله جوړ کړو طالبانو په بره باندې بره تلو کنه نو جبرائیل علیہ السلام تعالی وی دا په وزر باندې وها نو په وزر چې واله نیوي صدر یاب کې پریوتا دا فرعونیان هامان دا مشرانو يدعونا چې بلې به خلق بدعائم الى الشرك الى النار اورتا ويو نور ته بل شرک دا ګناه ته بل بدعات او رسومات ته بدل دا ګناه ده ويوم القيامه پرز قیامت لا ينظرون دې امداد ونه شي کوله واتبعناهم تعلیم کړ په هذه دنیا په دې دنیا کې د لعنت دغه کافر تور ګنا تور کفر تور تور تور یا په لکړی دي من المقبوحين موسمين بعلامه المنكر كسواد الوجوه تطور مخونه به بد لکه خرجي چله خرج د تړي مخ خوري د داسې بدلنګ کړه ولقد آتینا موسی الكتاب نو چې فرعون هلاک ادا هغه کیسه لاند کړه فرعون ورته کوي او رسول پاک اثبات رسالت ته ما كنت بجانب الغرب نبی ته په جانب غربي طرف کې د موسی علی السلام قدوینا چې ما وحی وک الی موسی موسی علی السلام امر بالرساله د امر د رسالت چې ظفر اونتا وما كنت من الشاهدين رسول پاک تبي نیوته من الشاهدانونه العمر عمر زمانہ نو ما كنت نبي رسول پاک ته وای نو تمه ولېګل فارسلناک ومه لېګ تعالی را زمانہ په پینځش پک سو وکاله د عیسی علی السلام نه پس تیر شو نو زمانہ په ډیر شو وما كنت نبي فارسلناک وما كنت نبي تساويا مقيم في اهل مدين اپ اهل مدين کې شعيب عليه السلام او موسى عليه السلام چې ګډه تورول مدين تتلو عليهم ذللم پتا باندې تتلو عليهم چې اولو لدا په دې قوم باندې آیاتنا آیاتنا زما د کتاب ما درته دا قصه او کتی اولو لا په دې باندې نو د دینه به معلوم شي رسالت ستا د حقانیت توحید رسالت او رسالت د موسی علی السلام او په تورات کې مدالي کلیو بنی اسرائیل به خود مني ولکننا كنا مرسلین لك لیکن زه لکننا كنا لیکن زه كنا لکننا زه كنا يم مرسلین لك لیکن کې تعالی را زما ته لګلې بر رساله پر رسالت سره دا بیان د موسی علی السلام د تورات چې تورات ورکو ما كنت بجانب التور نوې ته په جانب د کوی تور کې او یا تنه تل موسی علی السلام سره لكن رحمتا ازري رحمت من ربك لجانب ربستانا دا رحمت من دربان نازل کو قران لتنذر شتو يري قوما اقوم ما آتاهم جنه راغليت من نذير يرون کې من قبلك فخواتا نشفق شفق نیم سوا پین نیم سوا کالا عیسی علیہ السلام نه بعد پین سوا پین نیم سوا شفق سوا شفق نیم سوا کالا تاریخ دا دغه کوي ښا کتابونه دا راړي څوک 1500 وای څوک 1500 وای څوک 600 وای څوک 500 وای دې کې پیغمبر نور راغلی دا زمانه د فطرت وخه دې کې نور راغلی پیغمبر نو ته مې ولېګلې په داسې تیا داسې تیارو چې خدای نه پیژاندو چې خدای لور ژوندې لونه به خپولې هیڅ نو داسې یو جهالت فلما جاءهم الحق الكاشرائي القرآن الحق والرسول الحق من عندنا زما لجانبنا رسول پاک راغه قرآن ورته الله شروع قالوا وی دی اهل مکه ولولا اوتیا ولې نشي ورکول دی پیغمبر ته رسول پاک ته مثل ما اوتی موسی په مثل لا کتاب چې ورکړې موسی عليه السلام ته جمله واحده یو یدی به دعا ولې نشي ورکول امسا ولې ولې نشي ورکول دی دایته را شروع او لم يكفروا الله تعالی وی دا ول په یو ځل کتاب ورکو او لم يكفروا ايدونو کافر شي بما اوتي موسی فاغ معجزو فاغ کتاب چې ورکړي ما موسی عليه السلام من قبل فخوا هغه مې ورکړي هغه د یومنل هغه تاسو منل چې تاسو وایي په یو ځل باندې قالوا ودي سحراني وې دي بني اسرائيل او اهل مکه وې سحراني دا تورات او قران سحران دا دواړه سحر دي تظاهرا تعاونا چې دی یو بل امداد کوي تورات او قران دا دواړه وی سحر دي تظاهرا چې امداد وقالوا انا بكل الكافرين من بطول باندې کافرین الكتابین قل وای ورته توبیخ ورکا زه تاسو زما کتاب نه منئ تورات نه منئ قران نو تاسو یو کتاب راړی صحیح زبې ومنم قل ورته وای فاتو بکتاب راتلو کې یو کتاب عظیم راړي من عند الله د جانب د الله تعالی انا و اذا منه چې هغه په هدایت منه ما د دې دواړو نه اتبع ذو تابع شم راړي تاسو یو کتاب دا چیلنج دی چیلنج ان کنتم صادقین کې تاسو صادقان فإن لم يستجيبوا لكم که جواب درنه کې قبول نه کې تاسو قران نه مطلب رو طالبانو نصیحت تغسل لپا ځان برابرول عقیده عمل اخلاق کردار معاملہ برابرول په قران باندې لا تذکرون کما تذکر الذين لکه چې نصیحت تغسل واغه تانو آتے نوم آتے نوم الكتاب چې مور کتاب من قبلی په خوا دا غنه هم به هغه په دې کتاب باندې ایمان راړي ک عبد الله ابن سلام او اتباعي ولا يحتاجون الى التفكر اعرضوا عنه اعراض کی دا غینا لغو خبر مکوی دیری خان فضول خبر لغو گور مکوی اعرضوا عنه قالوا ویلی لنا اعمالنا من لرا اعمال زمان دی ولکم اعمالكم تاسو لا اعمال تاسو سلام علیکم سلامتی علی فتاسو لا نبتغي الجاهلين نتلبو هدایت جاهلان اذل هذه الله تعالی هدایت تاسو جهل مرکب یې کس کې نه دانت و نه دانت از جهل مرکب او در بدانت ما کتا درنو تخطفو او به تختول شو لاسو کې من ارضنا د زمکه زمنګنا موږ ولې دې زمکه نه خلک مو تختی او باسي او باسي او بشري او به تختی اولم نمکل لكم اول نمکل لهم اي ما ندي استوګن کې لیدای لره حرمن امن په حرم امن کې حرم د امن دی حرم د امن زاده یجبا الی راضی چې تیریږي هغه دغه دی صالح علی السلام قوم له خلق دي تماشې لا دي تیریږي په او چې حجر باندې موږ تیریدو دا دې تیریږي په وکنا نحن الوارثین الله وی زم د وارثانو نه دار سما ته پاتې کیږي ښا دار سما ته پاتې توحید منا وما ربک ان رب سامولک القران لا کون کې دکله الذي بعث رحمه دا ورته وی مکی والا تاسو بچ دي رسول پاک د وجه نه د مسلمانانو د وجه نه وما اوتیتم من شيء هغه چې درکو ترغیب ترهیب غنی دنیا وما اوتیتم هغه چې درکو لري تاسو من شيء د اشیاءونه شی مفرد په معنا د جمع اشیاءونه درکو فمتاع الحیات الدنیا دا نفد حیات الدنیا دا قلیله افلا تعقلون تاسو نه کوي افمن وعدنا هغه څوک چې ما وعده کړی او تر وعدن حسنا وعده قصه فولاقي به ملاقي شي هغه سره قیامت کې کمن پشان دا آزاد متعنا او جرمان نه فمن کړی غلر متاع حیات دنیا په نه فد حیات دنیا چې کافر دی هو ثم هو بیا دی یوم القیامت فرض قیامت میں المحضرین فی النار د حاضر کړو شو نه وي په دوزخ کې تخویف اخروی و یوم ینادی فارج اوازکم ددیتا قیامت کې فیقول هو ورته خجالت د پار رسوایه د پار تریخ خجل شي ان شرکای چرته بما شرکان الذين هغه شرکان کنتم چې وای تاسو په دنیا کې تزعم تاسو به ګمان کو الا د خدای پاک سره شرکان دي ادي زمون حاجتونه حل کوي قال الذين هم يا كثان حق عليهم القول كتاب شوي د پایبان قول عذاب بدخول النار ربنا اي رب هؤلاء دادي هغه خدایان زمونږه الذين اغثان اغوينا چې مونږه گمراه کړیو فرعون نمرود امان شداد دادي هغه چې مونږه گمراه کړیو هغه ته وی وی تاسو ولې دې گمراه کړی دي نو غیب وای هغه ویناهم موږ گمراه کړی دی لرا غیب وای هغه نه ویناهم دا خدایان وای هغه ویناهم موږ گمراه کړی دی لرا ولې کما غوینا کا په معنا اعلان کا لما غوینا ځکه موږ گمراهو موږ گمراهو دی گمراه کړی دی خلک چرسی او خدای د خلکو خلی چرتیانه کې ولې چرتی کو مرګري ګوري کنه همغه ګمرا موږ یې چې دیم ګمرا دوزه کې خو یو ځای یو کما غوینا لما غوینا اوس دا خدایان به وایي دا عابدان معبود دواړه به وایي تبرأنا الیک موږ وېدار یو تا ته یا الله توبه واسو یا الله موږ تا ته توبه واسو ما کانو ایانا یعبدون نو دې موږ لپاره عبادت کوونکی دې په خپل خوخه رامیانو مونږ له عبادت نه کړې دروغ وای وقيل وبل شي ادعو شرکاهم وبل پوه شوي په ادعو شرکاهم وبل تاسو شرا خپل فدعوهم بلدي فلم يستجيبوا لهم نج قبول بونه کی جواب ورنه کی لره ورأوا العذاب او وین عذاب لو انهم كانوا ياتنون کاشی کې موږ لار مونږ کې په دنیا کې څنګه بخوا اوس په آخرت کې مزه کولې ایمان راوړې چې درغل ما درو لېګل د هدایت ستاسو د پاره فعمیت علیم پوشی پټ پشی په دای باندې انباو هغه جوابونه د ګناونو معاصی د دنیا خبرونه یوم اذن په دغرت کې فهم لا يتساءلون دینه مسوال نشي کولای په هاذا في حق النصر په حق د مدد کې فاما الذين ترغيب الى الايمان لها مختار کوي غره کوي لتوبه من يشاء وما كان لهم الخيرة نشه د پاره دي خيار في الفلاح للتوفيق والتوبه الله تعالی غره کوي او سره الله را ولي او سره فسبحان الله پس باقي الله تعالی لو تعالی عما يشركون علي دي الله تعالی دا غنه شي شريک جوړي وربك يعلم رفتا عالم دي اثبات علم دا الله كامل دي وربک يعلم والابصار پیجنی ما تکن صدور عاش پټی سینې دې دی ستا په زړه کې جسی الله په عالم دی وما يعلنون اغج ظاهری زګه هغه متصرف دی او والله د الله تعالی متصرف دی عالم دی په کل بار شی باندې لا اله الا هو نشته معبود موجود الا هو غیر الله له الحمد دی الله تعالی د پاره حمد په دنیا کې فی الاولى په دنیا کې ول اخره په اخرت کې الحمدلله الذي صدقنا وعده وله الحكم دي الله تعالی لپاره حکم دی امر دی ویلې ترجعون دي الله تعالی تبراګر دی په اخرت کې دلیل توحید تفصیلا قل ارئیتم خبر راکی ان جعل الله علیکم الليل سرمدا وګورئ الله تعالی پتا زما د شپه همیشه شپه همیشه کی څنګه به شپه همیشه کی یو سړی ورون کو شپه په همیشه نه کړه څنګه بشپا همیشه کې یا داسې ملک دلته شپه همیشه یو ګنټه پکې وخت راځي داسې ملک د ورځ پکې نشته تشه شپه ده ان جعل الله عليكم الليل تر اي ملک د اشاره ده ادل تړون ته اشاره ده یو سړی ورو کې بس هغه شپه نشوه کوو به الله تعالی پتا زبان شپه سرمدن همیشه الى يوم القيامه قیامت پورې من الى سوق الى غير الله غير الله تعالی نه ياتيكم بضياء چراتلو کی پر سره ونزعنا وبعث من كل امه دار امت شهيدا شاهد رسول هر امت نه رسول فقلنا ذبوا امهاتوا برهانكم پیش کی دلیل بشر امت ته وای امت ته چې بشر دلیل پیش کی فعلموا ندی به تصدیق کی فعلموا معنا څه ده تصدیق کی ان الحق حق د الوهیت لله د پاره د الله تعالی دی ودول عنه اروب بجرین ما كانوا يفترون هغه چې دی دروغ جوړول دا هغه چې دروغ جوړول کتاب ورک موسی علی السلام لا نو بیا موسی علی السلام وی لړشنی قارون ډیر رامی توپ شروع کړی دی پیسې ورته راغلی ډیر رامی توپ شروع کړی دی فرعون خلال او هو ګسه شخانه او شي لامو ولا نورتا اچینګ خپل پروت ته او دا سر کو دې د موسی عليه السلام کان قارون ابن عم موسی ابن عم د تر دویو یا خالت موسی مختلف روایت راځي کنه نو دی وایو ان قارون قارون کان من قوم موسی د قوم موسی فبغى بغاوته عليهم فدای باندې بغاوته وکړه تکبر یو کو ظلم یو کو بده وآتینا ورکړو ما دی قارون ته من الكنوز الخزانون ما هغه مقدار ما هغه مقدار ان مفاتيح كنجان ذابي لتنوء بالعصبه درنی په یو ډله ځوانانو اولو قوت انتهای باندې قوتو یو سره خو دومنه پیټي وړې شي کنه یو ځوان ځلمه الګ دومنه بوجه داسې چته ترخ کې کنه اولی قوت چې صاحبان دې په جاخه غونته نه تاسو غونته نه تړیا تاسو انان اولی قوت تاسو تاسو خپل تخته نه سمبالول نو تقدیم ځان پر کتاب او پر کله کله دا دې ناراسته یې ښا ان لتنو بالعتبه درنی په یو ډول ځوانان اولو قوت صاحبان د قوتو غیب کنجان او لشل کفانو نو بیا به پوخانو ګرځول بیا به پوخانو پاسانو ګرځول ښا اپ یو کنجی چې تفاسیر کوي مبالغه کوي په یو کنجی به سور خزانه کولاوي دي او دومره خزانه یره خلند به تمام دومره سر چانه دي پیدا کړی لکه چې د جوړ کړی لنډه واه زما لنډه خبرې ښا دومره سره په دنیا کې چا نه پیدا کړی لکه چې د پیدا کړی دي ادا ولي پیدا کړی دي خوشوي د دې وجه تواب ها فبغى عليهم واتينا من الكنوز ان مفاتيح لتنوء درني بالعصبه والقوه اذ قال لقوم باوك شوي قوم قلت لا ت... اذ قال له ويدت موسى عليه السلام اذ قال له قوموا جويدت قوم داغ نو لا تفرح اذ قال له قوم قوم کې څوک راغل موسی عليه السلام موسی عليه السلام مؤمنان ورته وسر کو دیا لا تفرح خوشالي مګوا او فرحه د تکبر سره ان الله لا يحب الفرحين الله دوست نه غړي خوشالي کوونکی په تکبر سره نو قال وی موسی عليه السلام موسی عليه السلام ورته وی دلته قال محذوف قال موسی وابتغي وسر کو دیا وابتغي فيما طلب کا پاغه مال کې آتا کله او در کړې تا ته الله تعالی الدار الاخره دار د اخرت اخرت نسلېږي کنا زکات هم نور کې ظالما ولا تنس نصيبك امير ويس خپل ولا تنس نصيبك للاخره من الدنيا في الدنيا د اخرت حساب دنیا کې مې روا اخیرت لولیګا واحسن او احسان کو بل سره کما احسن الله الیک چې احسان کړی الله تعالی سره یا عبادت کوا عبادت مالی بدنی دواړه ته مراد دي احسن احسن عبادت ته وای مالی او بدنی دواړه من احسان یا رب قال ان تعبد الله عبادت مالی او بدنی له دواړه ته مراد شي واحسن احسان کوا عبادت کوا کما احسن الله الیک بل سره احسان کوا عبادت کوا لا تبغي الفساد اما طلبو فساد بهذا المال مالات چاته غړي فساد به مکو في الارض فرما کې الله تعالی لا يحب ذوت نګړي المفسدين فساد کوونکی قال وف قارون دې زما مال ته نشي ټینګې دې موسی عليه السلام وګوره تعالی خدای در کړی مال وی خدای سره کړی دي انما اوتیتو په دې را کړې شوی د ماته دا مال على علم د وجه د علم زمانہ علم کیمیا و ما تاخا ما لقرانی را کړی دا ما دا علم کیمیا و عندي ما تاخا اوتیتو را کړې شوی ماته على علم د وجه د علم کیمیا نه عندي چې ما تاخا لولوی مالداران الله درکړي ته په کې کوم باټي پرې ولا يسأل في الدنيا سوال نشي کولای په دنیا کې عن ذنوبهم المجرمين د ګناونو د مجرمانو عند هلاكهم ليعتذروا عنها چې عذر پیش کی فلم يعتبر بهم عبرت او نفس ته بلی سره قارون ولا بنصيحه قومي ني نسيت د قوم وته ني د قوم نسيت کومنه ني د موسی عليه السلام خبرو منلا نه د مخکینون عبرت واغستو نو دا موسی علی السلام لتنګ وی دا زکات ور کو کنه تر کو دیا نو ته ویل د موسی علی السلام نه تنگ شو وشي دنه ته تنگ شو نو فخرج یو رضی مسلمانان پسخول دي ته پسخول وایي وفخرج خارج على قومي بقوم قلوان في زينة وزينة بأتباعه أتباع سرا دي نوکران له ازونه اسونه اسونه لبلونه د ترو کاټای زینونه د سرو دای ولا جوړ کړیو د سرو درو اتیاو سلو دوته ورته دا اوس خلک جلوس وباسي کنه دا د فرعونانو د نمرود د شاګردان دي دیم ګاډي روباسي روباسي ما درې سو ګاډي استاد شپږ سو هغه روباس دا اوس تاسو وینئ کنه دا یو ځان خي یو قسم دا دخول دی اول ها دا اول دخول دا د قانون سبق دی انو دا غوارو کړو دا سی وی ګردل په دې کلی باندې چاپیر راوستل مسلمانانو جنانو قتل ورته آیا بڑا کس طریقې ورته نیولې وی زګار سي د سرو سرو انو دا فخرج على قومي في دينتي قال والذين هو يا كثان يريدون جراده لرلا د حیات د دنیا د حیات د زینت د دنیا وکدا صرف سوې زمونږ وینو خو یا لیت لنا کاش کی کې مونږ لره مثل ما ودی قارون په مثل لا غمات چې ورکر شو قارون ته انه لذو حذف نه صاحب دی سی لوی دی وسبخت ور سړې دی وساجب سړې دی دومره مال وګوره ورته دا دنیا پرس خلق دا سوال وکړ وقال الذين وياكثان اوتوا العلم چې ورکړ شوی دی علم په مزمت د دنیا باندې ښا په مزمت د دنیا غي پويږي وی ویلکم هلاک د تاسو لرا ویلکم عذاب د هلاک د تاسو لرا وای دی ثواب الله ثواب عبادت الله ثواب د عبادت الله خیر به تر دې لمن امن هغه چاله چې ایمان راړو او عمل صالح عمل صالح کوي ولا يلقاها نور کی دا دا خصلت دا خوې دا طاقت د عبادت الا الصابرون مگر صابران لرا چې صابرانی علی ترک زینت الدنیا ترک د زینت د دنیا کوي دا جزان الله ورکی صابران ورکی دا دیل ورکی نو موسی دو زکات جدا کو هغه نه یو لور ډیره جوړ شو د سرو د سپینو او وی دا به زور کوم دا به زور کوم دغه سکیدو واقعبه مخ کی راضی نو دلته کی خبر الله نشوه دا دغه خبره دا کړې ده الته ګورم وختن وخت لګ نو د داسې کې یو خلل پیسې ورکړي ای موسی علی السلام چې تفریح کوي ته وای چې دی موسی علی السلام په ما لاس لګولې دي دا په ما لاس لګولې نو هغه چې پاسې ده نوې دي قارون مال دوره پیسې را کړې دي اراته وی چې داسې وایا داږي چې په خدای الله په اختیار کې وکنه د چا په اختیار کې و هغه داسې ګویا نه کړ الله چې ګویا نه کړ موسی عليه السلام چې واورېدو او جلالی طبيعت یو خا اوس دای لغه الله تعالی وی یو ورځ عمر کې وی نور نه غواړم یا بدې لرکه زوی اسمه کې ته ویلي دی وایا ورته بس دې خو په عنوان کې روان شو نو قران شاک جنت ته خپل پوری جنت جوړ کړو ځان یو جنت د سرو په کې ولی وی بار څه په کې د سرو چې ته دې ګیټ ته چې ورغې مکه ته وی ونی سا بس مکه نه خپل وچته دا کرا کاږي شلیږي یا به خپکټ کوي یا به شلی بس مکه مکه ونی سو مکه ته موسی عليه السلام لګي کته بوزا یو کته کته کته بیا یې دا دې ما مال ته ټینګ نشو موسی عليه السلام ټول مار راړي واړو پی ا ګیټ کې په ټول مار واړو ولا هغه خلاصې ده نه سره دا غین الله مکه ته وی زپکتا زپکتا زپکتا انا نار بشای وجر زپکتا دو دو دو کور ټول کتا لاړ اوس ورپسې انګریزان ګرځي دا سي عالی پیدا کړی دي هغه پسې ګرځي که دا سره ماته کو دنیا دا غي او دا خره دا من انګریزان ټول د خره دا من دي ښا لیکن سړی دی یو نشته مانه ته پوسوږي چې راشي کنه خره دا مونږه کم ځای دی مونږ ته معلوم دی دی ته نه معلوم ها مونږ ته معلوم دی مونږ ته پیغمبر ویل دي کنه مونږ ته پیغمبر ویل دي دی ورته خیم خدای دی عمومي زه دی ورپسې کته ورشي کنه مونږ ته پیغمبر ویل دي هر ورځ قارون چې څومره قدو دومره دې په کته روان دي هر ورځ نو د څوره مودکیږي حق عمر کته روان دي فخسفنا بي وبداريقه اته سرکو دی اول خوارو موسی علیہ السلام به خدمت کو پانی سمول دا سمول دا سمول دا سمول خدمت به کو هغه به خپشو ورته وی دا دا دا دا ډکه قارون چې اول خوارو مدام بر هوجه دارو تل ناس په خلوت کې د موسی سره نو کرش ناصافه کې بیا ګرش کیمیا راو سر کو دی بچی کیمیا غار کښ په کو نه ومنډلا کیمیا دلته نصیب نشو ولی پیغمبر سره دغه کو کنه پیغمبر تر ته تین تیر کیږي پیغمبر فخسبنا بی و بداری ارض فما کان له من فیات نو دل الاحکر ينصرونه چې مدد ورکړ من دون الله ما سوا و ما کان من منتصر نو دې ځان له مدد ورکونکې واصبح نو سبا کو وګرځیدل اصبح سواره وګرځیدل هغه کسان تمنو چې تمنا یې کړو مکان او د مرتبه د قارون وکدا چې زمونږ وی علی تعالی نا مثل ما قارون غي ویلو کنه بل امس پرون یقول غي وی وکا دا لفظ د تعجب د اسم فاعل معنا ده تعجب ده کلمه د تنبیه ده کلمه د ندامت ده په معنا د ندامت دا وې ک تعجب دې افسوس دې وې ک شان دا ان الله تعجب دې ان الله يبسط الرزق په دې سره الله کولاوي رزق مونږ له کولاو کو لمن یشاء اغشال چې رضا شي من عبادي د بندګانو نه رزق کولاوي موږ یې پری خودو ويقدر او دې سر کو دي له تانکو هغه له تانکو دغه هغه په ما دغه په ما کې خرج کنه هغه له تنگ شکر دې چې خدای مال نه درا کړې وې دی غما شکر وباسي چې خدای مال نه در کړې خدای شته کتا دغه مال او کتا دلته ناس وي اوس تاسو له یو کروڑ کروڑ روپۍ در کوم خدای شته کتا ته کال نه مراشي شکر دا موږ جزان خدای را جمع کړی ډیر راي په جند دیو را جمع کړي قران الله تعالی دې موږ دې ته دغه کیخه دا د کروڑونو ایربونو د بادشاہ د دنیا د بادشاہ نه ستاده میاش تا دا قران ته کول لا به تر دي نو با شهید ته کې وي خدای دې موږ تاسو په دې خوشاله ساتي وی بیا مون درویشان خوند خاور په کندول کې هیڅ التفات نه کوي د شاهانو جام درین تا نه دای ورته وی پلاس ارمان کوی من عبادي ويقدر اتنګي لو ولولا من الله علينا کچر احسان نو کړ الله په موږ باندې لخصفنا غر کول وی کړ لخصف بنا غر کول وی کړ په موږ باندې وی کتعجب دي انه لا يفلح کافر تعجب د شان د بره نه مومي کافران تلک الدار الاخره بشارت دا دار د اخرت نجال او اگر دوم دي لري للذین لا یریدون هغه کسان لچی اراده نه علوا د علو تکبر مثلفه مثل قارون په دې کې اول کې قارون تیر شو کنه هغه ته اشاره مثل تکبر علوا مثل تک فتکبر د فرعون فی الارض پزما کې ولا فساد ان د فساد مثل قارون قارون په مال فساد خورو والعاقبه للمتقين عاقبه دار محموده د پاره د متقینانو ده دا د پاره متقینانو ده چې تقوا کوي د تاسو مال نه عملو سیئات چې عمل کړي سیئات الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې ایسا عمل کړي دي بل عمل به ورسره کې کوي کو کوټي بشارت ته رسول پاک ته وایي چې قارون ته وګوره د موسی عليه السلام مقابله کوله نو هلاک شکنه ها ستا مقابله چې کوي هلاکیږي با د موسی علیه السلام مقابله فرعون کوله هلاک شي کنه قارون کوله هلاک شي کنه ستا مقابله چې کوي هلاکیږي با ته قد مکو ان الذي اغذات چې الله تعالی دې ان الذي اغذات فرض عليك القران چې نازل کړي دې پتا باندې قران فرض عليك القران نزل عليك القران چې نازل کړي تا ته قران لرادک الى معاد لرادک واپس کې انکه تعالی الى معاد مکی شریفی تا ګوره د کیسې مطلب باندې پوه شي د دوړو کیسو مطلب دا دی تفصیلی د رسول پاک ته خپل حبیب خوشاله دا تکلیفونه د پیغمبرانو بیانې مقابله د پیغمبرانو بیانې او خپل حبیب ته ویل رادک الی معاد زبتا ابو دم مکی شریفی تا مکه به فتح کوم موسی علی السلام واپس راغی فرعون په دریاب ورو منډو ستاده دشمنان بزپو زمګه کې مانډم ښا هغه بل په زمګه کې دا بنر کوم نو رسول پاک راغې فاطم کال باندې فتح د مکی هغه اوشوا تمام یا مسلمانان شو وشي ایا چې کوم نست نابود ابن اطفل د خانه کعبه د غونی سو دیوال دا دا غلاف یو نست غلاف ابن اطفل جی ځان دغه کوي رسول پاک وی ورشي دغلته وهي وی وهي د خدای پسې پیغمبر پسې بیبيانو پسې ډېر اشعار لري کوي په غذای کې حلت لي ساعه من نهار غیر لرکل نور لرکل نور لولو دا لرکې وي دي د خدای د رسول لغه کړي ډېر لوی هغه قتل شاتم د پیغمبر به قتلېږي ښا چې د پیغمبر په شان کې کنزلو کې شاتم ورته وي دا اتفاق دی د تمام امت د دین چې هغه به قتلېږي ښا لرګو هغه پیغمبر ته کنزل کړي بي بیان ته کړی دي الله ته کړی د غزای په خانه کعبه کې و خانه کعبه د رذیل سره له امن نور کوي لری کې نور مردار کړ لرادک الى معاد د ټولي کسی په مطلب پوښوي د دواړو دا ده اثبات رسالت او فتح د مکی غلبه د مؤمن دي تراله قل ورته وای قل وای ربي اعلم رب زما عالم دي من جاء بالهدى فاجا راتل کې هدایت توحید ومن فاجا وفي ضلال مبين جاء په کفر ظاهر کې شرک کې کفر کې وما كنت ترجو رسول پاک نو یې نیوي ته تا امید ساته یو قائل کل کدا چې نازل کړي تا ته کتاب الله رحمتا من ربک مگر اذر رحمت ته جانب رب تعالی فلا تكونن ظهير الكافر مګر ته امدادي د پاره د کافرانو ولا يسدنك وان لي تعالی عن آیات الله آیاتنا د الله تعالی نه طالبان تاسو وان لي په پیسو باندې په پیسې واخله پرې خلاصه د سورۃ تعالی ولا تدعو مع الله مبل سره د الله تعالی نه اعلان اخر اله بل لا اله الا هو لا اله نشي معبود موجود الا هو غیر الله نه كل شيء هالك هر شي به هلاکیږي الا وجهه مگر ذات ربي هر شي به فنا کیږي هغه آیات له خبره وره کنه ما چې وختي تا تاولوي هغه ځای ورته غي سره کا الا وجهه مگر ذات ربي له الحكم دی الله تعالی حکم دی ویلې ترجع دی الله تعالی تبراجی شي فیصله د الله دا الله بلا فیصله کوي او سوره قصص کې الله تعالی مقصودی هغه مختصرا او ډیر د خوشاله مؤمنانو ته دوه خبرې وکړي چې مؤمنه خپکیږه ما که دنیا دې خراب ده خیر دې قارون ته وګوره فقیری ته بد وګوره فقیران د اغنیا او دیندارو نه به پنځه سو کاله مخکې جنت ته ځي ښا فقیرای باندې خوشاله او دي طالبانو دغه زما حال یقین ساته پوښوي په مال زکات نه فرض شوی نو صبر درته لنډه به درته وام نور درته نه وام او خو تاسو ته خبره تاسو خوشاله اوسئ ولي چې رسول پاک وي الفقر فخري فقيري نه ما فخر ده او فقيري اختیار کړی دا او مالدار دی خدای خوشاله ساتي په مالدارای کې مونږ په دې کې خوشاله یو بیغم یو خوشاله یو هیڅ غم را سره نه خان کدلته ودی یو کو هغه ځای ودی یو کو کور ودی یو کو په جمعات کې یو کو هر ځای کې پروا نشته دی خدای دې موږ په دې کې خوشاله ساتي خدای دې زموږ اخره خاتمه په ایمان کې بس الله تعلق د الله سره پکار دی نو طالبان پروا مساتي لیونی ګرځي او پروا مساتي دا لیونی ګرځي دا شو شو عمر کوي او شوش تاسو په کې غرق شي وي خان موبایل ساتي موبایل په دور فضل خبرې کوي لغو خبرې کوي از دې صفائی په سر راشي لغو خبرې مو کوي فضل خبرې مو کوي دا بند کوي ښا لو الحكم اليه ترجعون نو حاصل د ثلاثه توحید رسالت تخویب بشارت حاصل سره وته لا اله الا الله محمد دا د ټول صورت حاصل راوت او دا کیتی دا چې وخت د سید استفاده یې سړی سره اخف وزګار وخت درته کې کیسی درته کوم پکې کنه هغه نه کیږي ښا بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ عنکبوت ته عنکبوت وایو جولاګی ته عنکبوت څه ته وی جولاګی ته دا عنکبوت راړو د سورته قصص پسې ښا چې دې قصو نه چا عبرت و نه غست دا په مثل د عنکبوت دی چې دین عبرت وانه غست دا جولا ده پښتو باندې پويږي کنه ما دا لاسه رحمت درک کنه دا کنه دا درکې چې د دې قصې نه چا عبرت وانه غست د دې دواړو دریو نو دا پښتان د جولا ده دا جولا وې ساقلی وې عنکبوت ذکر اړه دا جولا نه ولاندې ده دا یاد ساتي نو یې دی اولاد ما سپقین نه پتا کوي ته دا دې سودا کې نه ما سپقین نه پتا سره کو ما درته چې کوم راو ته دې ته وګوره ښا چې دې دې دواړو کیسو باندې د عبرت وانه دا عقیده سم نه کړه عمل سم نکو ها دې پر دې مال ته پس کیږي اته داسي اسلام کې قربانای ورنکړي په دین کې قربانای ورنکړي او د دین عبرت وانه بس نو دا پورا عنکبوت ته نن د خیر تمه مکوخه دا پورا عنکبوت ته ځکه ځان کبوت ورپسې راړ نزلت بعد الروم نازل شوی د پس د سورته روم نه عربه چې کوم ځای سره دی ادعو الى ربك بدنك ورب تفدي كتاب صراحه ولا تدعو مع الله اله اخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا هو دا تفصيل د دې ده هغه اجمال دا تفصيل لاندې وای هغه اجمال کا دا تفصيل کا کنه دا داسې وای دې دعوه د صورت تسلید مؤمنانو ته په تسلید نبی صلی الله علیه وسلم دا فتح بدلکو ته قران بیانوا فرعون وګرا غرق میکو په دریاب کې قارون وګرا غرق میکو بنی اسرائیل باندې مصیبتونه رااله خوشي او څومره تکلیفونه بیان کو اوس په صورت عنکبوت کې ورته وایي ابتلا راځي امتحان راځي طالبانو باندې مؤمنانو باندې مجاهدینو باندې اصحابانو باندې پر رسول پاک ابتلا نه و په حد کې تمره تکلیف ورته رسیدل بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي يميز بين الصادق والكاذب چې جدای راولي په مابین د صادق او د کاذب کې الرحمن بارسال الرسول على الكل الرحيم للمؤمنين بتوفيقه واتباع النبي توفیق او اتباع د ربي توفیق ولور کی قران ته کی اتباع د سنت ولور کی په سنت باندې کله کولاړي دا خدای الله توفیق دی منګه زمنګ په اختیار کې دا نشته د خان الف لام میم الف لام میم سوئی الف لام میم الابتلاء لا لازم میم مطلوب الف ابتلاء لام لازم او میم مطلوب من المؤمن ابتلاء لازم دا مطلوب دا د مؤمن نه او مؤمن ابتلاګان راځي په طالبانو به امتحانات راځي امتحانات پر راځي الابتلاء لازم الف د ابتلاء نه ده لام د لازم نه ده او میم د مؤمن نه ده مطلوب من المؤمن مطلوب ده د مؤمن نه طلب کول شي د مؤمن نه ها د طالبان امتحان برادي پتاسو سختی مخالفت برادي مقابله برادي جګړه برادي او کلک بوته د اسلام د پاره او خدای پاک دې موږ آتا ته کلک ساتي د کفر په مقابله کې ښا د کافر ته بلاتې کلک ولاړی او صلیب نه بایلې چې موږ څنګه څه نشته موږ څنګه چې څه دي دا د کافر پلار ته خوب نشته دی موږ له الله ایمان را کړی قران را کړی د پیغمبر په امت کې راوستي موږ له چې څه را کړی دي د دنیا کې چاله نه دی ور کړی بل نور کافران په سمانه کوي خدای یقینو کما د امریکا په شیخ کاری چې دا لا څه شي دی خو مسلمان کې څه شي شته نه کنه مسلمان مسلمان کې څه شي نه پاتې شوی سپین تاریخ ته وګوره د سپین تاریخ وګوره تاسو وکاله مسلمان په حکومت کې د امریکای خلک دا کو زناورو دا کو خرو دی خو سپیو نن هغه دا داوا کوي د کی مسلمان کې زفاده نشه نه تندرو والو کې نه مونږ کې زفاته شوخه او خدای دې امام مادي سي در راولي او دا دوا وکړو نو احسب الناس ای ګمان کې خلق ابتلاء لازم دا مطلوب ده د مؤمن نه احسب الناس ای ګمان کې خلق صحابه مؤمنان طالبان دا ټول له شامل لقا صحابه مرادي اتب تابعین مؤمنان نو طالبان له خبر رااله مسلمانانو دا ټول مسلمانان چې مراد دی د پاکستان دی که د افغانستان دی که د عربستان دی ټول مسلمانان ته مراد دي ښا او حسب الناس ای ګمان کې خلق یعنی مسلمان ایو ترکو چې موږ وتر کړی شو صرف په دې خبرو پرې خو دې شو ایو قولوا آمنا دا برازي دا دا طریقه جاریه ده فی امم كلها امتون ټولو کې ښا ولقد فتننا اسورت الله وی په دې سره ما امتحان رجول امتحان راوستو ازمیخ راو پاکستان باندې من قبلكم چې په خواص تاسو نو په خواص تاسو نو فلا علمن الله ظاهر علت دا حکم دی وما كان من كان يرجو لقاء الله سوچو مې ساتي د لقاء د بعث بعد الموت د قیامت په شی فإن أجل الله پتی تر بعث بعد الموت لآت راتن کې د جزاء د اقوال او افعال بدر کوي او هو السميع العليم دا الله سميع د اقوال او عليم نه په افعال باندې اوس تا خو خدای کسان لخه کې کې بد کې ښا من جا من جاهدا سوچ کوشش کوي د پاره ځان د مخلوقات د عبادت نه د الله چا روجو ته حاجت نشته دی منځونه سبق ته حاجت نشته دی الله تعالی وای ځان لې کوي شکر باده چې ما راوسته ښا بشارت والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ عمل صالح کې لنكفرن عن خام خالركم الذين سيئاتهم غناون دي ولنجزينهم خام خا جزاب وركم دي لار اجرونه د دې احسن الذي خسته داغه كانوا يعملون چې عمل کړی دی زه به خسته اجر ورکوم ثوابونه به ورکوم ووسوینا الانسان الله وای ما امر کړی دی انسان ته وسوینا من امرنا یا اشاره د زم د شرک ته طالبانو شرک نه ځان ساتي ښه شرک نه ځان ساتي شرک ډیر قبیح دی ناکار هر څه بخله شي خو شرک نشي بخله ووصينا الانسان وصيت مې وکړه امر مې وکړه انسان ته ان يحسن بوالده چې احسان کوي مور او پلار سره احسان مور او پلار سره احسانا په حسن ان يحسن بوالده احسانا په احسان سره وان جاهداك مور او پلار سره احسان کوا اگر که کافری زه پیسې ولا ورکو وین جاهداک کا کوشش کوي دا مور او پلار سره د تشریک به چې ته شریک جوړ کې ما سره ما لیس لک بی آیا چې نیوی تعالی په ایوان علم ولا تطیع ما تابداری مکو د مور او پلار په شرک کې وګوره شرک تمره ناکاره دی د مور او پلار تابعداري باندې کې په شرک کې الی مرجعکم ما ترجو تاسو په نبیکم پس خبر وکم تاسو به ما کنتم تعملون فاج تاسو عمل کوي من الايمان والكفر ایمان او د کفر نه ایمان او د کفر نه تاسو عمل کوي والذین آکسان آمنو چی ایمان را عمل صالح کې تندخلنهم خامقا داخل وکم فی الصالحین فی زمره الصالحین په ټولګي د صالحانو کې زوی داخل کوم ومن الناس بعض خلقنا من غدي يقول چې وای په جواب باندې آمنا بالله موږ ایمان راوړ په الله باندې پیدا اوزی پاو چې zarar ورته ورکول شي تکلیف راشي بیماری سختی ولګي فی اوزی فی الله فی دین الله په دین د الله تعالی کې بیمار شي تکلیف شي خوب شي جعل فتنه الناس وګري عذاب د خلکو فتنه الناس عذاب د خلکو تکلیف د خلکو كعذاب الله فشان د عذاب د الله تعالی بیا غلطه خبرې کوي اله خدای ته پیژندل فلانه نه لید اله ما پیژن بما فی صدور العالمین فاجی سنو د مخلوقات کړي سنو پر ستا پړو کې چې الله عالم بلا عالم بی وليعلمن الله د پاره چې ظاهر کې الله علم نسبت چې الله ته وشي ظاهرول تمیز معنا به کې دوا تمیز او ظاهرول خط وليعلمن الله چې ظاهر کې الله تعالی تمیز ورکړي الله او کسان ته امنو چې ایمان راوړي دي ولي علمن المنافقين او چې ظاهر کې تمیز ورکړي منافقان له یوم بدر په بدر کې اپو احد کې وقا شکایت وقال الذين كفروا بما كانوا چې کافرانو للذين امنوا كانوا چې ایمان راوړي اتبعوا سبيلنا زموږ خبره ومني راځي انهم ندی دی لکا انهم لکاذبون په دې ردی دروغ وای فی قولهم دروغ جن دی په قول کې راځه قاضیانه شه استادی مواری مونږ اخلو فریدی شه شیعه شه استادی مواری مونږ اهل حدیث وای زمونږ شنه مونږ له دې مواری اخلو بالکل دې مواری غلق یې ګوره دروغ وای وای دا اسلافنا د مذاهب اربعون خلاف مکوي ښا او قران او حديث سلف صالحين په روان دي ډیر خلک براودي ابو ما په غامدي او کافر دي روان دي او ما په سر روان دي لكن نه وای ما په سر روان دي بل روان دي او ما په سر روان دي لکه هر خر په سر روان دي مونږ خرجو تا مونږ باندې څه ګناه لري قران نشته دي حديث نشته دي زموږ علما نشته دي امامان نشته دي پیغمبر نشته دې موږ ستا خبرې ومنو کدو کلکو سي طالبانو خپل عقیده باندې ښه خلک براکاږي داسې حدیث کې راځي په خن وړای بدر نه جوړ شي او بدلی په لراکاږي بل به دې په لغت کلکو سره یار یو وي بس زما شملې چاټای شملې خوږي او که دین دی وای ما کې دی اما ورسو خبر نه لدان در نوته ته رسول غم انهم لکاذبون ولا يحملون الناس قالوا هم خبر مو کې پیټ استادو دا پیټی تاسو اسقال مع اسقال او پیټی سره د پیټو د دینا او دلته خو دوش ولته کې وي نشي بار کوله ولا يحملن اسقالا ولا ولا نحمل الته وي ذل بار کوم عدلته وي بار بکی نو ګناه دوه قسمه طالبان یو متعدی یو لازمی لازمی ګناه دا د په خپل یو ګناه کوم ګناه کوم خدای دې را تعفو کی او ګناه خو ذکم نو تم ځان سره په زور بوتلې راشه تم دا ګناه وکا غلط کار وکا په زور می ته بوتلی نو دا متعدی شو پتا می وکا په خپل می وکړه نو دا دې ځای کې ولا يحمل الناس قالم بار بکې دې پیټ خپل لازمی واسقال مع اسقال متعدی دوړ رال کنا ګناه دوه قسمه ده مخکې آیاتونو کې ما تاسو ته الته کې ویلو کنه بار وکي دی ادي ګناه له شکل ور کوي حدیث کې راځي شکل ور کوي خوله ولا يسالون خامخا سوال وکي دی یوم القیامت پر د قیامت عما كانوا يعملون يفترون دا چې دی دروغ جوړول دی دروغ جوړ نو د ګناه نه دی الله هر مسلمان بچو ساتي خذي سړي بد او په کړو ګناونو دی الله ټول پیمانه کی اتوبه وباسي التائب من الذنب كمن لا ذنب له او توبه وباسي د پردي حق نه کوي اغله ور کوي وای واخل رورا کما دي توبه لیا بدی جرتا قیامت کې قصلا وی ولقد ارسلنا نوحا ولېګه ما نوح عليه السلام په دلیل نقلی دی ښا او په دې اوملېګه نوح عليه السلام لا قوم قوم ول فل بسفيم ایثار شفای کې الف ذات زرکاله الا 50 عاما مگر نه پنګوس نه نیم سو کاله تبلیغ کړي وو نو بیا د بیړای نه چې وته بیا د بیړای اخیری وخوخه يدعون الى التوحيد فلم يجيبون جواب د ټولو بیړونه توحید ان کنتم تعلمون کې تاسو کوی کې لكن لا تعلمون لذلك تاسو عمل نه کوی دي انما تعبدون فدید تاسو عبادت کوی من دون الله ما سوا د الله تعالی نه اوسان د بوتان وتخلقون تاسو جوړ کړی دي تخلقون تخترعون تاسو جوړ کړی دي تراش کړی دي افکان د وجه د دروغونه مفعول له دې د وجه دروغونه بوته ته راش کړل جو کړل دا زمو بوته الله وی ګور تا جوړ دو بیا سیده کې ان الذين ان الذين تعبدون پدې دا هغه چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما ته وعد الله تعالی نه دا تاسو یا بوتان عبادت کوئ د غیر الله ک بنیان دی او ک بوتان دی لا يملكون لكم رزقا مالکانی تاسو له رزقا د رزق فابتغوا عند الله رزقا طلبوي په نزد الله رزق باران به ورې رزق بدر کې وعبدو توحید قبول کې عبادت او بندگی د الله کوي واشکروا له شکر باندې دی الله تعالی الی ترجعون دی الله تعالی ته تاسو راځي کوي وین تو کذبو کې تکذیب کې درجونه چې قیامت نشته دی موږ نه منو انو خیر نه مخه پکېږي رسول پاک ته نه دی مانی کنه فقد كذب امما تكذيب کړو هغه امتون من قبلكم فقواتا تلو وما على الرسول نشته پر رسول زما باندې الا البلاغ المبين مگر رسول خکار دي فقد مرمنه ک پسې خوري کرے منه تو ورته ورسو فعلينا الب فعلينا البلاغ وعلينا الحساب حساب بزكم الله ول رسول پاک دی بلغوا عني ولو ايه ورسوي زمانہ اگر کوي او یاتي شکایت او لم يروا الي نګوري كيف يبدا الله الخلق سرنګ ابتداء پیدا کړ الله مخلوق د دوتفینا ولا رجوع فی الیه تعالی تت نسینا بیا د راکیږي کې نه الله پیدا کړ ثم يعيده بیا به معاد کی نقاش نقل ثاني به ترک شد اول ان ذلك على الله يسير ذا الله باندې آسان ده فانكروا ذلك قل ورته وای چې ته نه منې سیرو فی الارض وګرځي پدما کې فنزورو وګوري کې په بدل خلق څنګه الله ابتدان پیدا کړې مخلوق فی الارض پدما کې وفنا ابیا فنا کړې ثم الله بیا الله تعالی ينشئ النشأه الاخره پیدا به کې په پیدایش دوباره ترا مراد بعث بعد الموت ده ثم پس دې دا الله تعالی ينشئ پیدا به کې النشأه الاخره په پیدایش دوباره ترا ولا بانفسکم ولا بمعبودکم نه نفسونه تاسو نه معبودان مالکم من دون الله دي شیطان لما سوا الله تعالی می ولي دوست ينفعكم چې نفذت ولا نفير نه مددگار يمنعكم من عذاب الله والذين كفروا تخويف يا كذان چې کافران دي پایاتون الله ولقائه بعث بعد الموت نه منی پیشي اخرت اولائک یئسو من رحمتي دین امید د رحمت الله تعالی نه اولائک دا کسان لهم عذاب الیم دې لپاره عذاب درناک دی ابراهيم عليه السلام قوم ته چلاړو نو هغه ورسره لوی جګړه وکړي نو عاجز شو نو فما كان جواب قومي نو جواب د قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان قالوا مگر وی اقتلوا قتل کې دی ابراهيم عليه السلام لرا او حرقوا يا اسدوي دی لرا او اور سرا چې دې مور مور اور راتنه نه کین موږ په اور سدو فانجاه الله من النار نجات ورکړي ابراهيم عليه السلام نه الله د اورنا ان فی ذالک پدې در پدې کیسه کې پدې نجات کې لآیتا عبرت دے لآیتا عبرت دے نشانه دا دلیل دی قوم یؤمنون آغا قوم لکی مومن بدق شان الله د اور نه بچ کئ مومن به د اور نه بچ کئ لکه ابراهیم علیه السلام د مور نه راوبات د اور نه راوبات کړه نو چکر لدا شفاعت کې اشنا دغه دي چکر لدی دا ورته تا ته اور حق نشي کولای وقال الله وهي الله تعالى انما اتخذتم الله انما اتخذتم من دون اغجتاس نيولي ما سوى الله تعالى اوسانا بوتان دا اوسانا بوتان مودتا د پاره د جهاد د دوستۍ مفعول له دې د پاره د جهاد د دوستۍ الا زما دوسی ما نه کوم په ما به تاسو محبت باجی په حیات دنیا په حیات دنیا کې نا دا استاد دشمنان دي وما واكم النار او ذا استاس دوزخ ده فما لكم من الناصرين نبي تعالى المددگاران فآمن ایمان را له به په دې ابراهيم عليه السلام باندې لوط یو لوط عليه السلام ایمان راړه نو ټول ګور ایمان راړه وقال ابراهيم عليه السلام اني مهاجر انت مهاجر زم الى ربي الى مكان امر ربي هغه مکان ته چې امر کوي را طرف الله ورته وی ذا فلسطین ته ذا انه هو العزيز الحكيم ذا الله عزيز دی او حکیم حکیم دی عزيز دی فيخرج مع سارتا ولود فلسطین ته لړخه او ذا هو هبدا نو او بخو له دی ابراهيم عليه السلام ته اسحاق عليه السلام هبتن من العالمین د مخلوقاتنا انکم اتاذ لتاتون الرجال تاذراتن کوي سرو د وتقطعون السبيل هغه کوي لار نسل د ولد وتاتون فی نادیکم تاذراتن کوي په مجلسونو خپل کې منکر ناجایز تا دی په مجلس کې بنا دکان دا د غوی زامنو على القوم قد قوم باندې مفسدين چې مشرکان دي ولما جاءت رسلنا الكشراغمت ابراهيم عليه السلام ته رسول ملائکه زما ابراهيم عليه السلام ته بالبشرى فذير سرا قالوا وی وی ان وی تاسو زیر له یو کتر دي تاسو دا پیند او ته ولې بیا دې راغلي قالوا غ ملائکه ورته ان مهلكون مو ان مهلكون من هلاكون کی اعلی هذه القريه اهل الذي كل سدوم ان اعلی كانوا ظالمين اعلی الذي ظالمان ظالمان په دې تعالی سره الو چې زیر درکو قال ابراهيم عليه السلام ان في لوط وبدي کې زمارو ارد لوط عليه السلام پیغمبر دی قالو ملائکه ورته وی نحن اعلم دې در موږ پیژنو به من پاغه چا فی اجب دې کېږي لنو نجنو خام خان جات ورکو دلر و آلو آل دلر الا امراته مگر نبی بی دلر كانت من الغابرین دلر باقی مان دغانو نه په عذاب کې التن راو را پاسې دلر التي تردها العقول چې متردد دي په عقلنا دا فعل مکوي دا فعل باندې به هلاک شي تنبينات لقوميات ویلا مدینا اومل بل دلیل نقلی اومل مدین تا رور دی شعیب علیہ السلام فقال وی یا قوم اے قوم توحید قبول کی دا اللہ تعالی ورجو اليوم الاخر امید ذات او یریږي ورجو خافو ومنهم بعض من اغرقنا جي غرمه کې په دریاب کې لکه فرعون وما كان الله ند الله تعالی ليظلمهم فذياته او کې بچای باندې ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن و دې په نفسونو خپل باندې زیاتی کوونکی مثال او سوی اثبات توحید متصرف یو الله دې اومنیخا غیر الله بلل د غیر الله بلل تعلق ساتل غیر نه مدد غوښتل د دې مثال داته دی مثل الذين اتخذوا مثال لا كفاج جنيت من دون الله ما سوى الله تعالى نفسه اولیاء دوستان چې موږ له مدد راکې کما ذلیل عنکبوت خدایار نور خدایار دي اولیاء من خدایار نو دنه ګرمي د فکې نه سردی د فکې کور د جولاګي یو مچ پکې راګیر کې اجر کافر پشان نه مچ ته دی راګیر کی شرک کی واچي کافران ټول مچان دي عنکبوت اخکار کوي انور د عنکبوت د غیر الله تعلق د شان عنکبوت د جالب نه خیر در کوي نه ګرمي نه یخني د پکې یو جاله ده هغه په غونو کې بډګي کور کې کړی دا ان دا لري کوي دا جاله دا جاله کور کې دا عنکبوت دا دا جوړ درکې دا د سپیره شعر ها حضرت علی سی وای دا د کور نه لري کې دا سپیره دي دا عنکبوت سپیره دی دا جاله سپیره ده دا کور ول روانوي ا دې هغه چې سر کو دي ها لتفهمهم چې پای شي دی په یو شی باندې مثال ندربها بیانوم دی لرا للناس والجن بن یدمو پیرانو تا وما يعقلها نپویږي په مناسبت او په مماثلت سره دې مثال الا العالمون مگر عالمان عالمان دې په فائدہ پویږي عام خلک دې فائدہ باندې څه پویږي چې دا مثال عنکبوت خدای سره وي د عنکبوت جاله نه دوره وړه فائدہ نه د جیمی فائدہ چې ته وایې هغه ته وایې را ورسې دا ته مو وایا الله را ورسې وشي الله تواس کو دا وایا وما يعقل الا العالمون خلق الله السماوات پیدا کړی الله تعالی اسمانونه وګوره الله قوت طاقت ته وګوره زمکه ته وګوره بالحق ان في ذلك فدې رب دې کې آیات دلائل دلائل عقلیه نقلیه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو چې ایمان راړي به تلک الایات القرآن په دې آیاتونو د قرآن باندې ایمان راړي دی باندې باغی پويږي الله دې مونږه تاسو په دې باندې کلک ساتي ایمان اسلام دین دی الله دې مونږه تاسو کلک ساتي الله دې ټول لخير ورکی دعا وکي طالبانو الله تعالی دې مجاهدین امداد کوي او کوي خدای امداد وشي ايو سل مرغي ول راغلي دي الله تعالی دې ټول مجاهدين خوشاله ساتي او الله تعالی دې غالب ساتي دا انګريزيان دې الله دې دې الله سره مردار کی دا غي مرګري دې الله مردار کی دا غي هم دردان دې الله مردار کی طالبان لدې الله حفاظت ورکی الله دې زمون ملک ته خیر کی الله دې زمون قوم ته خیر کی الله دې ټول ته خیر کی د دې یو مرګري په کور کې څه مشکلات دي دوا ورته کې الله مشکلات آسان کی یو مرګری دعا وخت دا او هغه دعا وخت دا الله تعالی دی دا څه رشتہ د دې رشتي مسله دوا ورته کې دې مصیبت باندې خدای واړی زه له خدای رشتہ ورکی دوا ورکه زړه صبر کوه رشتہ وقنيشته ده خو خدای و خدای یو مرګه زمنګ دا پلار مرشوي دي دغه کې خیر آباد کې دوا ورته کې علم خان الله تعالی یې پلار وبخي او ډیر خسړیو مشر سړیو ډیر الله تعالی دې ورته بخنه وکي دې بډیر کې زموږ یو مولوی صاحب دغه ترجمه ته ناسي او دې ناسي مرته ګورم ټول اورم دوا ورته وکي ډیر لري دې الګنیر کې دې الله تعالی دې غو خوشاله ساتي کوم ځای چې څوک دا اوري ناسي الله تعالی دې غیلا د دنیا او د آخرت خیر ورکي او د مولوی صاحب دې محمد عالم صاحب هغه مریض د دعا ورته کی الله ول صحت ورکی محمد عالم سے ول دی الله دعا ورکی دا بل یو مرګره زمونږه او شاګرد محمد ګلاب دته د مړی ته تکلیف راغله دعا ورته کی الله ول صحت ورکی خ صحت ول ورکی زمونږ ډاکټر صاحب ته دعا وکي الله ول صحت او بچي خپل ورکی الله دې ټول خوشاله کی تاسو طالبانو لا نه ټول لخوا ورکی نو دعاو کې عمر ګره هغه خپه ماته شوی د کونډه کې الله یې صحیح سالم جوړ کې نور مریضانو الله الله شفا ورکی یو بل د قبله غاده شاله ګلابات کې اب مشر سړی دی ریس سے بوددی دغه استاد دی نو شیخ فخر الاسلام صاحب هغه له الله خو صحت ورکي هغه مفتی صاحب دعا غوښته ده د دې تی مرګري الله دې ول عمر کې برکت ورکړي الله تعالی چا چې دعاګانې غوښتې دي هغه ته او دعا وکړي چې الله تعالی د انګريزيان د انګريزيانو د مرګري دا ټول تباہ برباد کی الله تعالی دې مجاهدین لوی درجات ورکړي الله تعالی دې موږ تاسو له خیر ورکی ایو خلی کجوري راوړي په گیټ کې دوا ورته کې الله یې صدقه قبول کی دا څوک چې راړي دا ساروی لاله دی ته دوا کوي دا نه پرون دی مرګري می خالاله امو کې مرګي سرنده لاله می خي غوانه لاله تاسو لاله د خدای د پاره نو خدای دی ولا اجر ورکي نو خدای اجر د ټولو نه زیات دی کنه نو خدایا چې دای له سوک راړي نو ته دا غیله یو په سل زر باندې ورکه مصیبتونه مرزونه دې لرکه تکلیفونه دې لرکه طالبان خوشاله کی الله مجاهدین غالب کی الله تعالی د انګریزان د طالبانو د لات نه مردار کی الله تعالی طالبانو له غلبه ورکی زمونږ دې مل حفاظت وکي ازمن دي حکمرانانو کې عقل واچي دي خو کم عقل دي الله دې پکې عقل واچي الله دې ولا پوهه ورکي الله دې د يهودو د نسواراو د پنځه نه بچو ساتي الله تعالی دې يهوديان او تبا او نسوارا په خپل کې وجنګي الله تعالی عرب عجب دې الله بچ کی ربنا تقبل منا تسلیم